نو کې څه ستاره موبایل ډیر خیر اوس ټول طالبان دردونه وایي واثر خیبر او حدیث ته خیبر اثر د خبر لا يخصهما نه خاص کوي دا نخل او کرم په مساقات باندې وجلاله اگر کدا حدی ولی زکا دا خیبر خلق خالی الکه کجوري انګورا نه کرل غلور الکه زراعت هم دا سوای لان اهلها اهل خیبر يعملون في الاشجار والرطاب ايضا ٹھیک شو او چلو تاواله خبره ده د خیبر خلکو خالق کجوري او انګوران کرل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر د فتح نه بعد هغه په دې انګورانو رتاو باندې پریښیو حق مستاقات ور سره کړو به تور مثال لیکته تعالی خبره اصل په نصوص کې هغه دا چې دا کوم حکم په نصوص کې راځي هغه معلول په علت باندې ها اوس هغه دله خبره چې علت ما ته معلوم دی یا نه معلوم مجتهدین هغه کار دا کوي چې هغه دا احکامنا کوم احکام معلوله چې دا غوونه علتونه راوستي دي چې راوستي علت راوستي وي هغه د علت په وجه باندې حکم سو پر لکوي ها عام چې حکومت باندې سہولت راشي نو اصل په نصوص کې دا چې هغه معلول وي څه وي معلول نو خامخا تکتا د عقد مزارعت د عقد مساقات نبی له سلام د علی خیبر سره په خاص دوسي زونو کې کړی دا یو حکم څه د جواز د عقد مساقات دا معلول خامخ علت ته موجود ده نو علت هغه نه مګر حاجت ته نو لکه څنګه چې مساقات ته حاجت په نخیل او په کرم کې نه دا رقم په نور اشجارو کې هم ده پر کتابو کې هم ده په اصول باغنجان کې هم خوشي مسله ده پر کتاب مذهب خدا خبره ډېر امام شافعي رحم الله هغه بیت اومنه ځکه چې موږ احناف علت الطعمه هغه مفید لپاره ده نقل حکم بول د مقیس علیه له مقیس ته ولو کان کما زعم که چې ته دا رقم لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې د خیبر خلکو سره خاص الکه دي دوی ځنه کې حق شو په اصل په نصوص ان تكون معلله اصل په نصوص کې دا معلل فقره چې دا معلل وي سیمن علی اصل خاص کړه د په اصل او قاعده باندې ذکر په مذهب ان تعلل په علت قاصره ټیک ولس معلول بالحاجه او دا نه چې کوم دا معلول په حاجت باندې ول حاجت عامه او حاجت عامه په نخیل او غیر نخیل کې هم الکه دا حاجت موجود دی او شی مثلا ها نو علت عام ده نو حکم هم سوي عامي په نخیل او په قدم کې به هم دا حکم له مساقات ته جواز او په غیر کې به هم دا حکم ده جواز د مساقات وي سبق آسان دی ومن به ولا ورکو ان شاء الله وليس لصاحب الكرم دا به تور مثال ذکر کوي ښا د هر لکه صاحب الباغ دا حکم صاحب الباغ صاحب الحديقه وليس لصاحب الكرم جائز نه صاحب الكرم لر يخرج العامله من غير عذر چې دا یو باسي زمیندار بغیر عذر ولی لانه شان الله زره زره نشته علیه پر صاحب الکرم باندې فلوفا فوفا د عقل کې جلیل عمل له نه بس پری دی ور باندې کوم الک لانه لا زره علی بلوفا بالعقل چې عقل باندې اوفاو ځکه د عقل سره لازم ده فلا يشوف فسقه تفقها وای عقل سره لازم ده او کله چې عقل لازم شي هغه فسق جایز نه وي مګر عذر سره او ته عذر موجود نه شي وش کوچو باسي نه خلص راکړه البته کو عذر هغه دا چې په دې صاحب الکرام باندې دین محیط راغی څه دین محیط راغی او د باغ پکې خرڅولو او یا لکه عامل زمیندار غلو سارقو ته سارقو دی وستلیش وکذا هم دا شانت ليس جائز نه ده لکه څنګه چې صاحب الکرم ته جائز نو ايترك العمل بغیر عذر چې عامل عمل بغیر عذر پریدي که پری خدل بغیر عذر قاضي به څه کوي مجبوري بخلاف المضارعه بالاضافه الى صاحب البذر خلاف المضارعه چې په نسبت صاحب البذر تواخل که صاحب البذر عليك انکار وکړي چې زه تخم نه درکوم قاضي به مجبوري په تخم باندې ذکر ته پاره ظاهر الکه ضرر د چې تخم شیندل خدای رسم کیږي او کنه رسم کیږي کوم شو غزر باندې او دلته لکه نو صاحب الکرام ته جایز ده شامل ته ځه نو پتا زمیندار کو بغیر او او عامل وي نه درته کو ځه خپل کار کو بل عامل ځم ته وګم نه لکه چې تګ دې کې تاوا دې ته هم على ما قدمنا بنا پاغه سبحان چې مخکې موږ ذکر قال قدوري فإن دفع نخلا فيه ثمر مساقاتا وتمر يزيد بالعمل جاز وإن كان قد انتهت لم يجوز قاعده یاد کړئ هر عقد مساقات چې د میوي په زیاتولو کې د عمل د عامل اثر وي نو بیا د مساقات جائز ده که چیرته لکه میوي انتها ته رسیدلی او بیا مال هغه صاحب د دې کرمو دا باغ چا ته په عمل باندې ورکي بیا به تور مساقات الکه ورکول ټیک نه دي ولې ځکه پرې ست کې د عمل اثر هغه خپل رسنی سره د عمل اثر نشته کډیر باندې ګرانې مفتي ورکه کلیز باندې ګرانی مفتی ولا ورکا فاقت مستحقات مستحقات پر کې سره نشي ورکول ځکه دا عمل کړی نه ده او ته چې بیا مې ورکې دا بلا عوض ورکې بلا عوض په دې کې شبهه له سوي لکوي سود دي فإن دفع نخلا في تمر مساقاتا وتمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت كثير دا تمر كجوري قد انتهت أخير ترسيد لوي لم يجوز جائزة ندى خبره مې ته کړې و وکذا هم دا شان د لحاظ بنا په دې مذکور قاعده باندې اصل باندې د فزرع ورکول لکش په دې سال کې چې بقل وي جایز ده چې سي جایز ده بیا ته کې د دې زمیندار د عمل اثر په زیات کېدل کې شته نه دته دا ایو چور کېږي بلا ایو زنه د بکف مقابل عمل کړي او کاغه شین سوی یاره بل سوی بیا لکه به خدا عمل ته صدق کړه زکات ورکې په زکات یا خیرات کې ورکې خو په تور حق مزارات ورکولې لکه حق مزارات کې لکه عامل التزام دې کې چې زما عمل کوم ته مال سره کې زما در سره شریکم په خارج کې دوه عمل کړل اسی ظلم کوي اه سره لکه څه کوي خدا و ولا استحسد کچته ولا استحسد کچته لکه بل شو لأن العامل انما يستحق بالعمل دا عامل حقدار ګرځيږي او شرکت ته ما خرج کړه من د ارضنا په سبب د عمل باندې ولا اصل العمل بعد التناهي اثر نشته عمل د عامل له ورسته د اخر رسیدلو الکه د کجورونه او ادراک او په خیدلو د زراعت نه ولو جوازنا کوم جائز کو هاذا فریضه کی لکان استحقاقا بغیر عمل بیا دا عامل حقدار شي د دیني هغه مزروعات یا د نیمو میوو د غیر عمل ولم يرد به الشرع په دې باندې شریعت وارد شوی نه او صرف حق مستقاد حق مزارات کې چې عمل نه کړو خام خانم بیرته اخلي او کډیر پر بلار باندې ګرانه مفت د صدر کې خو دې عقل سره نشاسته ٹھیک ده بخلاف ما قبل ذلك فخلاف تمخ کې دي چې او دا میوه فخنه ده انتها تر رسیدل نه فصل فخشوي نه ولي تحقق لحاجه العمل فدي وقت عمل تهجد تا نور عمل دا سیاسي چې دا له تجزا له پدې کې تقسیم نه راځي چې دا لیک د زیات څه عمل چې وکړو ستیک کله چې هغه لیک عمل عامل نشي کولای هغه چاته ورته پوه شو مثلا د رب العرش کوم دا یا اصحاب الکرام کې نشي دا لږ عمل نشي کولی چې و بیا څه پاتې ده عامل ته ټیک شو مله دا ټیک ها لتحقق الحاجه لتحقق الحاجه ځکه حاجت موجود عمل ته ځکه چې دا کجوره پخنه ده فصل پوخ نه دی نو خامخ عمل ته پکې ضرورت دی پرې پوه شو مله سبا خو آسانه مطالعه خو نه کوي څه کوي و اذا فصلت المساقات چلو ملا مساقات فاسد اوس نو څه چل کیږي عامل غریب عملم کړی که جوړي ونی راشنی سول لکه خې دور دور که جوړي ونی ولې د بنو والي خلا فإذا إذا فصلت المساقات فللعامل هلك أجر مثله حامل لپاره سره اجر مثل ماته یو طالب کچوري راوړی وي د زور خبرېدم ټول مې زمن را نه وخړي خدای دوه مې وخړي کې مې درې وخړل یا ټول زه چې څه شوی هغه وخړي وخړي ته ګړه کړ کړی واذا فصلت المساقات الک مساقات باطل او عمل کوم ده عمل کړي اوس به څه چل کیږي دا میوه ټول لکه صاحب الکرم او صاحب النخیل او صاحب الحدیقه تور پاتې شو او دی عمی تر څور کې زمیندار اجرمی تر وکړي العام الاجرمی سي ولي انه دا معاملې تر په معنی الاجاره الفاسده دا په معنی الاجاره فاسده باندې ده اجاره چې فاسده سي نه د دې مستاجر د پاره د مستاجر د پاره او د اجیر د پاره چې څوک مزدور وي هغه د پاره الکوایا چې چې دا عقد پاتې شي نو دا منفعت په مملوک شل کې د وارثان لپاره غیر عاقد ده او په میراث وارثان دا منفعت ته دا په میراث نه پاتې کیږي فإن مات رب الأرض تفصيل لته کوي رب الأرض مرسه چا چې باغ ده والخارج بصر او کوم یو چې راشنه ده هغه کچه ده خامه ده فللعامل ان يقوم عليه عامل لپاره جایز ده ان يقوم عليه ان يقوم عليه چې نگراني وکړي عليه الکه په دې خارج باندې کما کان لکه څنګه مخکې د مرګ د رب الارض چې ذلک نگراني کوي يقوم قبل ذلك تر کله پورې به نگراني کوي الا ايدرک تمر الا ايدرک تمر تر یو وخت پورې چې لکه پخې چې دته کجوري و ان کرے ذالک ورسول رب الارض اگر که بد غنی ذالک دا نگرانی دا وارثانو نه و ان کرے اگر که بد غنی ذالک دا نگرانی دا عامل ورثت رب الارض وارثان د شیختن د باغ هم وای استحسانا کتور استحسان الکوي دا حکم دا چې عامل بنګرانی کوي تر وخت څو پر لکه پوښي فيبقى العقد باقي فاش عقد د فعل سره عنه چې سره د عامل نه لکه ها ختم شي خو د عامل لپاره غریب د لپاره ضرر ده کنه چې موږ د عقد اوس نشته ولی شنه کجری به وړي لکه پخې شنه لکه کچک کجری به وړي ولا ضرر فی الاخر هو رساله باندې څه ضرر ده کله دنه واخلم په دیونه کې به وي دا کجوري او کوای نخل هم نو په کانا چې د ضرر لحاظ وشي العامل ولا ضرر في الاخر اشغل ورثه صاحب الارض لو التزم العامل اضرر عامل ویل چې رب الارض مرشه ما دا ورثان یې بدمعشان دي بیکاره خلک دي ای بس نور تاسو باغ ته عمل نه کوم په خو را خو کچې دي کنه په کچې یې ماته را زنور عمل نسم کوله وای ولو التزم العامل کچری التزام کامل دا ضرر اوس خو وارثانو تعالی کې تاوان وارثان ته څه موږ د وارثانو باندې ملک تاوان خو نه لوي نه تخير الورثه اختيار ورته شوی له وارثان لا وای ورثه الاخر وورثان دی بل صاحب الارض له بین ان يقتسم البصر چې دې تقسیم کی کجوره على الشر استکته شنی شنی پلیک نیمه ستاره نیمه زمونږ بس خلاص او دا د ایوتو قیمت نصیبی بس تلک سور نه حصہ ستا کیږي بس اورته دا قیمت ولګو دا سور ستا کیږي هم دا قیمت ورکو کجوري مو پلي کو ٹھیک شو ها او ایوتو قیمت نصیب من البستر او بیا په بشلو عمل مکوا عمل مونږ کوو خو لیکن کومه کجوله چې راشنه شي مونږ کوم عمل الکه خرچو شي هغه حصہ به مونږ ته راکې یا په کجوله کې برل پیسې راکې خوش مثلا او بیا ينفق على بصر چې الکه خرچو کی دا وارثان در رب الارض البصر پر کچه کجوره باندې حتا يبلغ تر وخت چې کجوره الکه وای پخې شي فيرجو دا ورجو کو وارثان رب الارض بذلك پر انفاق باندې په حصہ پر عامل نیوی روپی به ورنه من الثمر لأن ليس له الحاق الزرر بهم لأنه الشعر ليس نستا له على كوادير عميل لنا فيوسكوال الزرر بهم وارثان تضرر وكل نشي وقد بينه نظيره في المضارعة ولو مات العامل كعميل مرسل فلورثته نجایز د وارثان د عامل ان يقوم عليه چې نگراني وکړي پر زراعت او پر کجورو باندې وان کره رب الارض اگر کدی نگراني رب الارض بد غنله ولي على في نظر من الجانبين فدي کې نظر د جانبين دواړه ته فائدہ ده رب الارض هم فائدہ ده کړو پیږي خو تاوان او وارثان ته هم څه ده فائدہ څوک پرې پخی شي فین ارادو چې دوی اراده وکړه ایسرموه چې دوی کټ کوي دا کجوري زمونږ د لالا دي بسرن کچا خامي نو دا دوی لپاره جایز ده خو لیکن په دې کې دوی چې خپل ضرر په خپل غواړي نو موږ د ضرر نه منع کول نه خو بل تا د ضرر نور کی رب الارض ته سره نو کی رب الارض ته پر اجازه تکانه صاحب الارض بین الخيارات الثلاثه التي بينها یعنی ور سره کټ کی یعنی قیمت ولا ور کی یا رب الارض علیه خرچ ور باندې کوي کوي کړي هغه خرچ روپی ده غنه او ارسال ده عامل نه وغواړي ٹھیک شو وان ما تا جميعا دی الله جل جلاله شان دوار مرسول زمیندار مرسه او رب لار د مړ څه دوه مړ څه د دوه وارثان پاتې شو اوس په څه کې خدای فلخيار لورثه العامل اختیار د وارثان د عامل لره لقيامهم مقامهم دې لپاره اختیار ده پس کې اختیار ده چې عمل وکړي څوک څوک عمل دې کوي ته د وخت څوک لري چې جره پخښ که رب الارض مړ شوی وای او عامل ژوندی وای نو عامل لپاره اختیار چې دی نگرانی کوله او چې رب الارض مړ شو او عامل هم مړ شو وارثان د عامل دا قائم مقام د عامل شو نو د عامل لدی تخیار را نقل شکنه موږ څه دې پر خیار حالانکه تاسو وایي چې یو سړی مړ شي ابه یې کې ځان ته خيار شرط لګولې وارثانو دې مړ ته خيار شرط نه ثابتېږي نه نقل کیږي دلته خيار سره نقل کوي مونږ وایو دلته دا خيار چې وارثان ته ثابت ده دا په یو حق مالک لکه څنګه چې وارثان دا د مال وارثان دي د مړي د مال وارثان دي د مړي نه هم د کشان ته د هغه حقوق هم دی وارثان ګرځي چې هغه تعلق مال سره دی په خورفي دلته اوس دا کجوري چي دا مال ده کنه دا ذات کجور دا مال ده د چا مال ده د مورث تمړي مال چا ته پاتې کیږي وارث اوس لکه څنګه چې دوی د دې کجورو د ذات مالکان دي وارثان د همدغه شان ته د دې حقوق هم مالکه مالکان دي او حق ته کجورو سره هغه داسې په دې ونی کې پاتې تر وخت پورې درو خوش مثلا دور سره وهذا الاخيار ثابت وارثان د عامل پر خلافه دا خلیفہ جوړېدل دي حق مالی حق سکی مالکی اې دې حق تعلق ته مال سره مال څه ده کجوري ذات حق څه ده وهو حق لا ترك الثمار الاشجار الى وقت لا ادراك تورث ملا وروره انت نسيت ابو شو قلنا من قربان شو مخالف لا ان يكون وراثا في الخيار ده شنو نه چې وارثان په خيار کې شول بلکې دوی وارثان په حق مالک کې شول مال وارث ته مورث ته ثابت او حق هم ثابت نو مال دوه ته ثابت هغه حق هم ورته شو الشيء يثبت في جميع لوازمه یو شی چې د ثابتي وي ثابتي په ټول لوازم سره په ټول حقوق سره چې کجور مالکان وارثان سره حق مالکان هم څوک شي مسله البته د حق تعبیر موږ په خيار سره کو دا تعبیر موږ په سره کو په خيار ځکه خيار چاته عامل تر دوی چې قائم کان سره موږ تعبیر هغه نه پس کو تاسو څه فرق شي فإن أبى ورث العامل چې څه انکار وکړ وارثان د عامل اي يقوم عليه نن موږ نگراني شو کولای لالا په زړه کې زور ډیرو لالا زړه کې زور ډیرو موږ لالا وسه تیر را مونږ څه کوي لکه لاسونه کوم چاو دي شپې څوک وبلګوي شي اي يقوم عليه كان الخيار في ذلك الى ورث رب الارض هغه خو خنه زغشمي دي ور سره راکټ کی نیمه د وارثان د عامل نه وارثان لکه رب الارض ایا یو له قیمت ورسی ایا یو ته تاسو ورستان د عامل ته تاسو خلاص دي موږ یې نگرانی کو کله پخې شي بیا راشي بیا د نسخ علامه وصفنا بنا پغه چې موږ مخکې بیان کړ قال دا بل مسله واذا انقضت مده المعامله چې کله تیر شي مده د معاملې یو هم نه د مړ نه رب الارض مړ ده نه عامل مړ ده دي دواړه ژوند دي دامت حیاتهما خو بيږي خو لیکن مودت رسوله ولا خارج مصر اخضر او دا کوم چې دا وتلې دا خام دي شنه دي فهذا دا تیرېدل د مودې والاول او صورت تمر سواء دا برابر دی په خيار د عامل کې نتشل وللعامل ان يقوم عليها تعامل لپاره جایز ده چې د نگرانی وکي عليها پدې لکه خارج باندې الا ايد تر یو وخت پر چې دا پاخشي خدا واوره چې موده تیر شوله تا خو حق مزارات کې لږ خبره په ځندلې و چې کله موده تیر شي بیا به عامل څور کوي که تو خم د طرف نه اجرمی سر ور کوي لکه رب الارض په دې صورت کې به رب الارض صاحب النخيل دی عامل ته د شنوي چې په دې ونه کې ستا کجوري هم دي او زما هم دي استاد کجورو ما ته اجاره راکړه ځکه اجاره الکوایا هغه په ونه کې نه راځي د سره کجوري والي دی چا کجوري واخیستل ټول باغ واخیست دا غنه بعد ورته ویل چې دا ستاونه کې زما کجوري ولاړې زما ترته یو دوه میاشتې پورې کرایه دلا در کوم جایز ده پوښي مسله باندې سره ده جایز نه ده البته مزارعات کې جایز ده خودلته کې جایز نه ده پرې پوښي مولا ولې لأن الشجر لا يجوز استجاره دا ونه چې دا د هغې اجاره جایزه نه ده ولې قانون دا ده شرط اجاره حصول د منافع او د بصنعت العامل د اجاره شرط دا ده چې کوم منافع حاصل شوی هغه په صنعت ته چا باندې کسب د عامل باندې او حصول د منافع دلته په صنعت عامل ځکه سمار په خپل رسن کې کامل رسن کوي په خپل راشن کیږي په شرک مسله باندې نو دا منافع عامل او چتر کې د خپل خدای په دیونه کې لکه دا منافع رال نو دا اجاره د ونی حق الت کې دلو د لغو نقطه باریک رک تاسو خدای پوي کې چې د زمیندار د عمل محل همدغه ونی وای پښتو پوهیږي دلته خو د عملي څه د فکر دې څه منافیت نه دی وناخیست او کوم هغه چې راشي شو او خپل راشي شوی دا څه ورته وایي کجوري خو شو مثلا ته په دې باندې لکه هغه نو د باندې اجاره لکه لازم اجاره به هغه لازم وای چې دغه پر یوه کې عمل کړی وای نه نه کړو خپل راشي کیږي خو شو مثلا باندې هغه د تخم په صورت کې هغه تخم د په ځمکه کې پروت مزارات په صورت کې هغه د ځلکه په خپل چې دی په کې پروت دا وقاله دای چې پکې فوزي عبد الله هو اته کفایا دا سره دا چې د خپل عمل پک کړي او نه میو د پکې شول خو خدای پکې راشنه سره ونه کې لال چې فوزي مونږه تشریف وي اختیار وایي خارج سلطان را خان بخلاف المزارع بخلاف المزارع في هذا في صورت انتظار موريكي بجواز يجوز استجاره جائز اجاره د زمکه چې کله تخم د عامل طرف نه وي فيما إذا نقضت مدة المزارعة وكذلك هم دقه شانت العمل كله على العامل دا واوري بیا چې کله موده تیر شي تر پخېدل د مودې پر ټول عمل پچاله فعمل رب الارض به مطالبه نه کوي ولې ځکه دې مې او مفت کې ولاړه دلته تجارت مفتد العمل ليس فيه پوه شئ بس وكذلك العمل كل على عامل ها هنا في معامليك وفي المزارع في هذا عليهما چې موده تیر شي په دواړو باندې لکه نفقه او عمل ولی لانه شان دا ده لما وجب اجر مثل الارض کله چې واجب سو اجر د مثل الارض بعد انتهاء المدته على العامل التزمندار باندې خلا لا يسيق عليه العمل بیا په زمیندار باندې رب العال حقدار د عمل نه ګرځي ولې ذکر زمکه څو نه واخیستله تجاره چې د زمکه په مفت کې نه فرګري نه عامل عمل څنګه په مفت کې والي نو عامل ته په مزاحات صورت کې اجر مثال ورکړي او دا به زمکه ته تاسو که چېرته لکه تخم د دونو عامل ته به اجر مصر ورکړي که د تخم د عامل بیا به د ځمکې څه ورته ورکړي اجر مصر خدای هم پوهېږي وها هنا په دې صورت کې لا اجر د ونو هلکه مزدوري شته چې دا میوه پکې ولاړه ده په عامل باندې د دې میوې چې د حصه په دې ونه کې ولاړه ده اجاره شته په عامل باندې نو بیا عامل خپل عمل اجاره څنګه لکه مرم الارض وعلى بعض انتظائم مفت مفت کې ولاړه د میوه مفته ولاړه ده څه کې ونه کې هلکه چې د میوه مفته ولاړه ده نو به عمل څه کې پور څه دی بیا وها هنا پر صورت معاملې کې لا اجر مزدوري نشته د می د میوه چې په ونه کې ولاړه فجاز ده او يستحق العمل جائز ده او یستحق چې په حق ورسیږي د عمل د عامل د چا حق جوړ شي د رب الارض کما یستحق قبل انتهایا کما یستحق لکه څنګه چې حق جوړ کړی شو په عمل کې د رب الارض لپاره قبل انتهایا مخکې انتها د مودې مخکې عمل په چا لازم امیل باندې اجاره و چې کله موده تیر شو بیا د د د د ونې کې چې کوم یو لاړه دا رب العالمین دا غیر سره غواړي اجاره ها د دې بد عمل سره غواړي علم پوي کا قال وتصغ بالاعذار اقتم العاد دا پاسس ګرځي په زرونو باندې فسخه لما بين في الاجاره وقد بين وجوه العذر فيها ومن جمله هذه جمله الاعذار ان يكون العامل سالك خل يخل شور ہے یو خاص علی سرقت صعب خطر یو په باندې خوف باندې د غلا کولو د پانو د کجورو کجوري پانو خو ډیر قیمتي دي خلک څوره جوړي پیسي ورنه جوړي څه تصور ته یو چې دوه قیامت سم کارپیټ ته تللی کنه دا قیامت ها فيفسق به فسق كل شيء لك الى عقل به بعذر باندې ومنها مرض العامل بعض دي اعضاء بيماري د عامل ده چې عامل لك بیمار شي اذا كان چې کلوي دا بیماری يضعف چې کمزور کی دا بیماری هو دي عامل لره عن العمل العمل ولي على في الزامه فلازم ولد عمل کی په صورت بیماری د عامل کی استجار الاجراء نو اوسې چل کی دی خو عمل نشي کولی عامل او که ته چې خامخا اوس تا باندې عمل لازم نه په خپله نشي کولی نور مزدوران به پیدا کوي او د په عقد مزارعات او عقد مستاقات کې دا ویلو چې زه بیمار شو نه زه بیا نور خلک مزدوري رانیسم یو هم نه رانیسم د غریب رانیسم د کله کله سره الکه یو سره د لس کسانو کار کولی یو یو سړی چې الک لس کسان هغه د یو سړی کار کولی طالبان الک لس کسان چې راولي د یو یو مزدور کار کولی ها د ته جوړې خو نه ته خراب وي کی ګوري طالب چې ته کار ته بونس لو ته بونس خلک لاندې لو کې نه پاس پیس ځان خلاصي خلک لأن في الزام فلازمولو کې د عمل پر عامل باندې استیجار الاجراء فمزدوری د نیول د نور مزدورانو دي په دې عامل باندې زیاده ضرر په دې کې زیات ضرر ده عليه په عامل باندې ولا ملتزم ودو خو دې التزام نو کوي کما عمل نشي کولم یا نور مزدوران دل پیدا کو فيجعل وجز ذلك دا بیماری عذر عذر الک ختم شي ولو اراد العامل عمل يرزن ور عمل نه لو اراد العامل ترك ذلك لزب ذا عمل نكم هل يكون عذرا فيه ده عذر ذيك نري فی روایتان یو روایت دا چې دا عذر ده قاضي به مجبورې په عمل باندې روح جوړي په سم نه غلي نو روحاني بیماری د کشته نه لکه جسمانی روحاني بیماری غلي ها او نه جسمانی بیماری روح ټیک ټاک نه دی ولې لکه عمل نه کوي نو شریعت ته دا مجبورې قاضي خامخامل باندې بل روایت ده چې نه دا د څه دا د کې عذر ده ورته وایي چې خاص تب عمل کوي څنګه دا عمل نه کوي شریعت ظاهر ته کوئی چې کې خو عذر وایي دا نه چې عمل نه کوي دا عذر څه عذر ساقط فسخ شو نن نه رب العالمین کو د لازم دي نه د رب العالمین سره کوي خوش مثلا وتاويل احداهما تاويل یو دی روایتونو چې هغه وایي چې د عذر دا ايشترط العمل شرط په شي ايشترط شرط په عمل به به پلاس عامل باندې او چې به عامل ان کوي فيكون شي به عذر عذر من جهه نه جهه عامل نه چې کول نه شي کوم دا ترک ومن دفع عرضا بيضاء چاته کسبینه سمکه ورکړل خالی میدان ده زید عمر لا الک اسپین اسما کو ته خالص میدان د میدان پویږي کنه پویږي ورته ویل چې په دې کې ونی وکړه چې ونی راشنی شي دا نیم باغ بستا شي نیم به زما شي څه شموله ومن دفع تصوي ورک الارض زمکه بيضاء سپینه ليس فيه شجر الى رجل عمر له سنينا معلومه فمعلومه كلون باندې که معلوم نو بیا فاسد ده یغرس فيها چې دا رجل اخر وکړي فيها په دې ځمکه شجرا میوه پس شرط باندې پس شرط باندې علا پر شرط ان تكون چې بل ازمکه او شجر بین رب الارض والغارس الک نسبین لم يجوز ذلك دا جائز نتا ولی تک دا په دیوانه خو شرکت صحیح شي ونو کې ده ته کولې خلصته او زمکه مخ کې دی لکه شرکت نه هم سره موجوده ده دا شرکت هغه څه کې راغی چې هغه په عمل د عامل سره راوته نه ده او قانون د پاک مستحقات کې شرکت هغه څه کې چې هغه په عمل د عامل سره الف موجود شي په دې صورت کې خو الکوایا په عمل د عامل سره څه موجود شوی دی ونی او زمکه خو د عمل له عمل مخکې موجود څنګه بیا ته نیمه زمکه کې نیمه د یو د نیمه ها شي مثلا نشي پوي ان جزاكم الله معلومیږي مطالعه کړی ښه ټیکس ولا پوي نه دي عقد دا شان ته اوس ونیم کې راشنه سو میوي هم وکړل په بعد کې دواړه تبلیغ ته ولاړل چې راغلل د مصلی پښتنه وکړل مولا ورته دا خو جایز نه اوس نو څه چل کیږي یو غریب دوره وخت کې چر کړی دا الک ونی وسره وړي هغه پکې وکړل یو غریب عمل پکې کړی دا دا بل زمکه داس له اوس بس شل کیږي تاسو د خپل صفا شریعت وي ټول میوا او ټول ونی دا د رب العرض سره د ټول زمکی واه واه مزه وکړه هم د رب العرض ولی هم د دو وای کتبا دا الکوا زمکه خاصی د دو دا بل بلا وللغارس قیمه غرسه په دې تبع قیمت ورکیږي د ونه چا کومې د کړلې وي حکم نیالګي چې راړلو واجر مثله فی ما عمل سره چې درې کاله یو زمیندار باغ ته ونی چې څوره مزدوري ورکي درې لکه درې لکه روپۍ ورته ورکي او قیمت په ورته ورکي د غوونو د بیخونو د مکمل ونی نه دا یاد ته د کداونه چې بیا شنه سوی په خپل شنه سوی کړل کوي د پکې عمل دا دغه خالي غفیس پکې سره هي خیر هغه بیخ څورته وایي دا ځمکه ولې ولا ورته ځکه دا عمل وکړ ها نیم باغ د دشه نیم باغ دا غیشه نو دا ونی ولې دل ورته ها نو دا ونی اوس مکه دا الکه د ته په اجرت کې ملاس دا اجرت من جنسي عملی هیڅ هاي خدای ته خفنه اذ هو استجار ببعض ما يخرج من عمله ځکه دا په اجاره ورکول دي په بعضې ما بعض هغه څه یخرج چې راوځي من عمل د عمل د عامل چې هغه ونې دي وهو نصف البستان نیم باغ څه نیم باغ د یو نیم باغ د بل دا اجرت من جنس عمله شي فیفسد علی کوا فاسد شي چا به ویل چې دا فاسد سره په کار رااله چې کوم سیز د پکې لګولې هغه لکه عامل توافیس کی ولې قیمت لکه غرض اے مولانا لکه متعذر رد الغراس متعذر رد غراس ولی اتصالها بالارض هغه لازم کې سره متصل شوی دي د فیجب واجب ده قیمتها قیمت تجرا چا به ویل چې قیمت ته غلاس ته ونه ورکړو بیا د عمل لکه څه ضرورت چې د اجاره لکه د عمل هم لکه درې لکه روپۍ ده درې کلونو ولا څه ده عامل لور کوي یو اجر مثل یو اجر مثل به ورکوي ولی انا د اجر مثل لا يدخل في قيمه الغراس دا په قیمت غراس کې داخليږي نه ولی غراس دا جوهر ده او عمل دا څه ده عرض ده تاسو پښتو پیږي او دا غراس همیشه لپاره قیمت لري ذبیق کې دا د ثبات القيم له په اعتبار ذات سره او عمل له ثبات القيم وي هغه په اعتبار ذات په اعتبار قیمت سره ډېر فرق پکې هدي ما د اخر تابع نکی خره لانه د اجر من صلات پر فی قیمت الغاز ول تقوم یها بنفسه تجات د قیمت کیدلو د د سبحانه چې میراث کړی وتخريج او فی تخریج اف تخریج دې مسلې کې چې دا فاسد طریق الاخر یو بل طریق لار همستا فإنه فی کفایت المنتهی دا موږ بیان کړي په کفایت وسکی منتهی کې پښتو په کې نه پويږي هغه دا ده چې دلته د شتوس د رب الارض تعلیم اسمه که په چا خرڅ کړل عامل باندې ما ته وکړه رب الارض نیمه ځمکه په چا خرج کړه حامل باندې حمل څه دي هغه نیمه ونی دي هغه ونی اوس موجود دي که معدومي موجود دي که معدومي دي معدومي دي او دلته سمن مجهول او کله چې وبې کې سمن مجهول لکه هغه به فاسدي شو فهم نو ماشاءالله ډیر هاي طرف تاسو دا